الحمد لله رب العالمين حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه طیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه به عملی بیلګې او نمونې وړاندې کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو په زړونو کې د الله رب العزت او د هغه سره د مینې او محبت داسې شعلې او لمبې بلې کړې وي چې د هغو په واسطه ځان غوښتنې او خودغرضي هره هڅه او هره غوښتنه سوځېدله او هغه په ایرو بدلیدله رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو ژوندانه ته داسې د عمل ځواک توان او د کردار پوخوالی وربښلی و چې بې عملی او بې کرداری یې بېمعنا شی ګرځولی و د دې افکارو نظریاتو او اوصافو ودې او غوړېدو لپاره کله یوې خوا قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې هغه طریقه د کومې چې موږ دې ټولو خپرونو کې یادونه وکړه صحابه و کرامو ته د فکر او عمل وده او ځلا بخښلې وه نو له بلې خوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی ژوند صحابه و کرامو ته د عمل ځواک او توان بخښلی و کوم ته چې هر مورخ او هر تاریخ لیکونکی ګوته په غاښ پاتې دی که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلنه دعوت او پیغام یوازې د هغه تر ژبې پورې محدود وای نو دا دعوت او بلنه به سره د ټولو خطوبونو او خوبیو د اوبو د پوکاڼو په شان په هوا کې ختمه شوې وه هغه ته به د اوبو د رنګینو پوکاڼیو او د سمندر د زک څخه زیات ثبات او دوام نه و ترلاسه شوی که خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول او عمل کې لږ او جزوي تضاد او ضدیت هم لیدلی وای نو هغوی به هیڅکله هم لکه د پتنګانو په شان په هغه نه قربانېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر حکم به یې خپله دنیا نه بربادوله ولې صحابه و کرامو ولیدل چې د الله رب العزت رسول چې کومه لفظ او ټکی هم د خولې را اوباسي د هغه ژوند پخپله د هغې بیلګه او هنداره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر حکم کوي په خپله د هغې پابندي او متابعت کوي او دا په خپله د هغه د ارشاداتو یوه ژوندۍ عملی بیلګه او انظور دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول او عمل مشابهت یو شانوالی او یکسانیت هغه محرک او هڅوونکی ځواک کوم چې د صحابه و کرامو په ژوند کې ستر انقلاب رامنځته کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اوسېدلی او پاتې شوی شخص بلکه د هغه صلی الله علیه وسلم د ژوند یو څرک لیدونکی به هم پر دې اعتراف کوه چې زه شاهدي ورکوم چې هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی هغه څوک خو پرېږده چې هغه سړی وخت تیر کړی و بلکه په یو څرک لیدو باندې به هغه شاهدي ورکوله چې دا د الله رسول دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند نه د دنیا د هغه شاهانو او واکمنانو په څیر و چې د خلکو په وړاندې یو څه او په حقیقت کې بل څه وي نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چلند او سلوک د شتمنو مالدارو خلکو په شان و د کومو رویه او چلند چې د خپلو لاس لاندې کسانو سره دوه مخه وي نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د شاعرانو سره مشابهت درلودلو د چا چې شعرونه د زړه تل ته ښکته کیږي خو عمل یې د خپلو اشعارو سره تضاد او اختلاف لري نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د جادوګرانو په شان و چا چې په ټکو او الفاظو کې چې سحر او جادو وي ولې د عمل څخه بشپړ خالی وي بلکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند هره مرحله کې د هغه د قول او عمل ترمنځ مشابهت او ورتوالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې بیلګه او نمونه وه چې صحابه و کرامو به د هغه له عمل څخه هدایت او لارښوونې ترلاسه کولې په سختو ستونزمنو او حساسو مرحلو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اسوې او سیرت صحابه و کرامو ته همت حوصله بخښلې ده حضرت عایشې رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو نږدې څارلی دی او ارزولی دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت او اخلاقو شاهدي او ګواهي په داسې الفاظو کې ورکوي کان خلقه القرآن یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت د قرآن یو ژوندی انځور و همدارنګه دښمن د تورې په ښودلو سره چې کله دښمن توره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورښیي او رسول الله ته وایي من یمنعک مني رسول الله ورته وایي الله الله الله تا به له ما څخه څوک ژغوري رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خولې نه دا ټکی ورته وباسي چې ما به الله ژغوري ما به الله ژغوري ما به الله ژغوري که نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عقیدې په پوخوالي او د الله رب العزت سره د خپل تعلق او اړیکو په قوي کولو او پیاوړي کولو زور راوړلو نو د عمل له لارې هم د الله تعالی پر نظام او کارسازي د باور او یقین لرلو سره د ژورو اړیکو شاهدي او ګواهي وړاندې کوله له حضرت جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نج په لورې د غذا لپاره تللي وو په بیرته راستنېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې صحابه و کرامو ته د آرام او استراحت کولو حکم وکړ چې دلته تاسې آرام وکړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د استراحت په نیت خپله توره د یوې ونې په یو ښاخ کې راوځړوله او ویده شو لږ ځنډ وروسته د دښمن کم سړی راپیدا شو او د هغه د موقع او وخت نه په ګټې اخیستلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم توره راواخیستله او د خپلې ناپاکې ارادې د ترسره کولو په موخه یې هغه د تیکې څخه راوویستله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې راویښ شو ګوري چې دښمن د لوڅې تورې سره پرې حمله کوي او دا ورته وایي چې من یمنعک مني څوک به تا زمانه ژغوري سمدستي رسول الله صلی الله علیه وسلم درېږي او ورته وایي چې الله الله الله په دې لفظ او ټکي کې د یقین او اعتماد دومره ګرمي قوت او ځواک و چې په اوریدو یې د دښمن لاس او پښې په رپېدو شوې او د هغه د لاس نه توره ولوېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم توره راواخیستله او دښمن ته یې وفرمیل ووایه تا به له ما څوک وژغوري دښمن د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د بخښنې غوښتنه وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شرط وبخښه چې بیا به په راتلونکي کې نه له هغه سره جنګیږي او نه هم د هغه اصحابو کرامو سره او نه به کله د دښمن سره ملتیا او مرسته کوي د دې واقعې او پیښې پر دې اړخ که غور وشي نو وبه لیدل شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تیکې څخه د تورې د ویستلو په آواز راویښیږي او په خپلو سترګو ویني چې دښمن توره په لاس د ده سر ته ولاړ دی او په فاتحانه بڼه پوښتنه کوي چې تا به له ما څخه څوک ژغوري رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د فکر غور او فیصلې کولو وخت هم نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله تعالی په کوم ذات د یقین او باور درس ورکولو کوم چې د ټولو وسایلو او اختیاراتو سرچینه ګڼل کیږي پرته له کوم ځنډ او تعامل څخه د هماغه یوازیني ذات نوم یې پر خوله راځي نه کوم ډول پریشانی او نه ورخطایی نه مایوسی بلکه د مؤمنانه هوډ او عزم سره د الله پر ذات د یقین او ایمان شهادت او ګواهی د خپل عمل په څرګندولو سره وړاندې کوي او داسې وایي چې الله الله الله د الله رب العزت سره د خپلو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د شپې دومره عبادت او لمونځ کولو چې مبارکې پښې به یې وپړسېدلې او چې کله به ترې پوښتنه وشوه چې ای د الله رسوله ستا خو ټولې وړاندینۍ او وروستنۍ ګناوې بخښل شوي دي نو بیا دا دومره عبادت د څه لپاره نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ورته جواب ویلې افلا اکونو عبدا شکورا آیا زه په دې خبره د الله تعالی شکر ادا نه کړم یا د هغه شکرګزار بنده نشم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نفلي عباداتو کې له تواتر او تسلسل څخه کار نه اخیستلو له دې کبله تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل پر امت او امتیانو فرض نشي ځکه نو حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایی رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله هر عمل کوه نو نفلي عمل به کوه نو بیا به هغه ترکوه تر څو چې هغه په امت باندې فرض نشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل په روزنو طریقو کې عملی بیلګې صحابه و کرامو ته وړاندې کولې کومه وینا به چې صحابه و ته کوله په هغه باندې به اول په خپل رسول الله